بسم الله الرحمن الرحیم باب کم یجوز الخيار دا د صحیح بخاری کتاب البیوع شروع دی پدې کې دوسل وختم باب دی او پدې کې حدیث نمبر 2107 د دې نه مخکې دا یو څلوېښت ابواب چې د هر سوره تیر شو نو په دې کې د تجارت د لین دین او د دې عمومي مسائل ذکر کول اوس د دې زینا د خرید او فروخت چې کوم مخصوص مسائل دي هغه ذکر کوي دا ډومبني چې کوم ابواب دي باب کم یجوز الخيار باب اذا لم يوقت الخيار خيار اصل کې اختیار ته وي اختیار یعنی گاک او دکاندار د چکل یو معاملو کی او پدې کې ګاک دوکاندار ته دا ووي چې دا شی د نه اخلم خو ما ته به دومره ورځې دا اختیار وي چې زه دا شی تا ته راواپس کړم. مشتریم دا اختیار دا ځان له ثابتولی شي او ځکه کله کله یو سړی یو شی اخلي هغه وی یره کور کې ز پلار ته خیمه یا کور کې به زه ته پوس کومه نو چې بیا زه دا شی دا را واپس کوم نو کو بایو لا ورکی اختیار بس ټیک تا را واپس کولې شي دارنګ بای سرم دا اختیار شته چې رور دا شی د باندې درخرسومه خو یا مرور دکان کې نشتا یا مشر نشتا نو په دې ریټه در باندې در خرڅوم که بل فرض دا شی زما رور نه خرڅو یا مثلا په دې باندې زما سلا رانله نو به دا شی را واپس کی بای او مشتری دواړه ځان له اختیار هغه ثابتول شي خيارات د حدیث په کتابونو کې په فقہ کې دا په مختلفو الفاظو باندې راځي خيار شرط خيار شرط دې ته وي چې په معاملې کې یو سړی گاک یا دکاندار دا اختیار ولګي چې روره دا شی دا بزه مشوره په دی باندې کومه او داغې نه بعد ما ته به دا اختیار حاصل وي چې دا زتا ته را واپس کما په دې کې بیا د ائمه ترمنځ په دې باندې بحث دی چې آیا په خيار کې مدت داشته او کنشتا نو امام ابو حنیفه رحمه الله او امام شافعي وی چې صرف د درې ورځو پوري دا اختیار دی خو لیکن دا نور ائمه وی امام مالک امام احمد ابن حنبل صاحبین دی وی چې په دې کې هیڅ تحدید نشتا بس د بای او د مشتری په خپل منځ کې رضامندتیا ده کمنس کې د یو هفته ټیم کې خود کده میاشت ټیم کې خود نو بچ تر سو پوری دی ځان لا خيار هغه ثابت کړي او پر عذابانی نو تر هغه وخت پوری دی سره بدا خيار داوی دا خيار شرط دی خيار مجلس په دې ځکه به دا مسائل ذکرم شي خيار مجلس دې ته وی چې دو کسان اغي په یو مجلس کې مثلا یو کس ته دکان ترانه نه وته او په غزه کې یو شی سودای کوله او په دې کې هغه گاک دغه دکان نه بهر وته نو یو شی وا وانه غسته مثلا دکاندارو ته یو ریټ ویلې چې دا کتاب دی یا دا موبایل دی دا په دې قیمت باندې دی نو د دې دغه مجلس نه بهر شو سيزي خوخ نه کو وای نه غسته اوس کده بیا دا غینه بعد راځي او دی وی چې را غشې تراکا اوس دکاندار کده مخ کې مثلا لزر روپیو ته قیمت ویلی او اوسو ته دی پندره هزار روپی وایی نو هغه ګاک دا نشی ویلی چی تا خو ماته دا لس زره باندی ویلی وو ځکه اوس هغه معامله هغه ختمه شوه هغه مجلس هغه ختم شوی دی په مجلس کی دوکاندار تاته یو ریټ ویلی وو دس هزار روپی نو ګاک له دا اختیار وو چې ده هغه معامله هغه منظوره کړې وې او که نۀ وې کړې ده ته اختیار وو هر کله چې دی د هغه مجلس نه جدا شه یا مثلا دوکاندار چې دی هغه هغه مجلس نه جدا شه نو بیا بس هغه وې چې روره اوس دا شی نه خرڅومه یعنې هغه مشتری پې بیا دا دعوه نشي کولی او هغه دا خبره نشي کولی چې ته دا شی به اوس په ما باندې خامخا راخرڅې. خیار مجلس دا دی چې یو سړی هغه مجلس هغه بدل کړي نو تر د مجلسه پورې یو تن ته اختیار دی، مشتری ته هم اختیار دی، بایع ته هم اختیار دی. بایع وایي دا شی روره دا زه په زر روپۍ باندې خرڅوم اوس په دې مجلس کې مشتري ته، ګاک ته، دا اختیار دی چې هغه په زر روپۍ باندې هغه شی اخلي که په دې دوران کې مشتري ته اختیار شته د اغستو او د نه اغستو. په دې کې خرڅونکي وویلې، دوکاندار وویلې چې یاره دا شی ما په زر روپۍ خرڅوو نو نې خرڅوم اوس بیا که مشتري وویل چې نه دا راباندې را خرڅ کا بس هغه هغه خپل دغه واغسته هغه هغه خپله خبره واغسته نو اوس ددې نه بعد او یا هغه د هغه مجلس له لاړ نو بس خبره جدا شوه او د هغې نه بعد هغه بیع هغه ختمه شوه معامله هغه ختمه شوه دا هغه خیار مجلس دی دارنګ خيار عیب هم راځي چې مثلا یو سړی په یو سیس کې عیب هغه عمومي او هغه د هغه عیب د وجې نه هغه معامله هغه ختمي دارنګ خيار رویت چې یو سړی ځان لا عام طور باندې دوه کسان په خپل منځ کې معاملو کی هغه ویل که زبا غشي ګورم نو بعد داغه نه بیا ز معاملہ ختمو ما نو چې ترسو پورې ما غسیس کتلې نه نو تر هغه وخت پورې ما ته به اختیار دا حاصل وي دا مختلف قسم خيارات دا د حدیث او د فقه کتابونو کې دا راځي باب کم یجوز الخيار سمرا اختیار چې دی هغه جایز دی نو په دې ځای کې په دې احادیثو کې د د درې ورځو هغه تحدید هغه نه دی راغلی د دې وجه نه امام بخاری وی چې د مشتری او د بای په خپل منځ کې خوخه ده چې دی هر څومره ورځ یو بل لاغه اختیار ورکي نو تر هغه وخت پورې هغه اختیار هغه به ثابتي باب کم یجوز الخيار څومره اختیار هغه جایز دی حدثنا صدقه اخبرنا امام بخاری زکه په دې ځای کې د انداز سوالیه انداز اختیار کړي دي زکه چې په دې مسله کې د ائمه ترمنځ اختلاف شته مثلا امام ابو حنیفه امام شافعی وی چې درې ورځې پوری تحدید دی د خيار شرط او دا نور ائمه وي چه نه په دې کښې چه هر څومره بانې بائع او مشتري هغه پۀ رضا شو تر هغه وخته پورې به اختيار وي حدثنا صدقه اخبرنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دې دوانو ته به اختیار وي لیکن تر یعنی گاګ ته به دا غستو اختیاري او دارنګي دکاندار ته به دا خپل خبري دا غستو واپس چې هغه د یو سیز داغه خرص مشتری ته ریټ ویلې دی اغلا قبول کړي نه دی نو دې دوانو ته به اختیاري په دې خپل معاملې کې ترسو پوری مالم یتفرقا په دې جمله کې اصل کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی ترسو پوری چې دی نه جدا شوی ترسو پوری چې دی نه جدا شوی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د دین مراد تفرق بالاقوال دی یعنی تر د تفرق بالاقوال پوری دی تبا اختیار دوانو ته حاصل تفرق بالاقوال څه دی بایو ویل چې روره دا شی دا کتاب دا موبایل دا ز خرصومه په زر روپۍ باندې نو ها دته اختیار حاصل دی چې د دا خپل د خرڅولو دا خبره دا واپس واخلي ځکه مشتری لا قبول کړي نه ده او مشتری هغه ویلی چې زه دا شی دا اخلم نو چې یو ویل زه دا شی خرصوم او بل ویل چې زه دا شی اخلم نو چې هر کله اوس دی په په اغستلو خرڅولو باندې دا خبره ختمه کړه نو تر د هغه وخت پورې د دوانو ته اختیار حاصلو تر سو پوری چې دی دی یو بل نه په دې خبره باندې نه جدا شوي او چې دوی هر کله په دې خبره باندې دی یو بل نه جدا شو چې یو ویل چې زی خرصوم او بل ویل چې زی اخلم نو اوس هغه اختیار هغه ختم شو او تر دغه وخت پوری دی دوانو ته اختیارو ګاکتم دا ګاکتم دا اختیارو چې هغه غشې نه اخلي یا یې اخلي یا یې نه اخلي او دکاندار تم دا اختیار شته چې هغه د شي ریټ ویلې دی او چې ترسو پورې مشتری قبول کړي نه دی هغه وی چې روره زه اوس نه خرڅوم دا شی بس ما اراده بدل کړه نو ان المتبايعين بالخيار في بيعهما اغستون کی او خرڅون کی ته اختیار شته په خپل معاملې کې ترسو پوری مالم يتفرقا ترسو پوری چې دی دی یو بلنا په وینا نه جدا شوی ها او هر کله چې دی یو بل ته وینا وکړه چې یو ویل چې روره دا شی په دې خرڅوم او بل ویل چې دا شی په دې اخلم بس چې دا خبره او ویلا بس معاملہ ختم شوا دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی تفرق بالاقوال مراد دی چې دا شی خرصوم او دا شی اخلم بدا خبره ده بدی باندې بیع تمام شوا دا نور ائمه وی چې نه د تفرق نه مراد تفرق بالابدان دی تفرق بالابدان یعنی اگر که دوی دا ویلی چې منګه دا شی اخلو یا دا شی خرڅو خو ترسو پوری چې دوی په هغه مجلس کې موجود دي نو دوی ته دا اختیار حاصل دی چې دوی هغه معاملہ هغه ختم کی چې دوی هغه معاملہ هغه ختم کی او صرف په غستلو خرڅولو باندې دغه ختميږي نه بلکې دا غي نه بعد به معاملہ کله ختميږي چې هغه مشتری د اغزین هغه مجلس بدل کی او یا بای چې د هغه مجلس بدل کی نو اوس دغه خبره ده دا بيعه اوس لازمه شوه نو د نورو ائمو په نيز باندې تفرق بالابدان مراد دی يعني اګر که يو ويلي دي چې ما دا شی در باندې در خرڅ کړ بل وي چې ما واغست خو چې تر سو پورې دوی په هغه مجلس کې ناس دي نو تر هغه وخت پورې دوی ته هغه اختیار حاصل دی ټیک ته بیع د دې نورو ائمه په نسبانم او شوا خو لازمیږي بالا چې کله دی دغه مجلس نه را جدا شي نو دا غي نه مراد یعنی تفرق بالابدان مراد دی تفرق بالابدان مراد دی او دی دا وی چې دی تا خيار مجلس هغه اوسم حاصل دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه بس چې کله هر کله تفرق بالاقوال او شو نو اوس هغه خيار مجلس هغه ختم شو بس ټیک ته ځکه چې یو خرڅ کې یو شی او بل واغسته نو اوس د خيار مجلس هغه ضرورت پاتې نشه نو هغه وی چې تفرق بالابدان ته مراد دی چې یو بل نه هغه مجلس نه جدا شي خا او یکون البيع خيارا خو لیکن په حدیث کې دا استثناء شته چې یا وی هغه بیع د خيار نو کاغي په یو بل نه جدام شي دا هغه مجلس نه خو چې په هغه معاملې کې دی یو بل اختیار ورکړي دی چې رورا درې ورځې به ماته دا اختیار وی رور می راغی او هغه ویل چې دا شی دا خو موږ نه خرڅو نو ماته به د اختیار حاصلی دا شی به ته دا را واپس کی نو کدی کې یو بل ندی هغه د مجلس نه جدام شي چونکه دی هغه خيار ثابت کړي دی د دریو ورځو پوری یا د هفته پوری نو یا کوي هغه بیع معاملہ چې پای کې خيار کې خوده شوی دی نو کو پای کې بیا هغه دی په خوله باندې هم یو بل ته ویلي دارنګه د هغه مجلس نم جدا شي نو بیا هم لکه دا بیعه د دې د ختمولو هغه اختیار دواړو جانبینو ته هغه ثابت وي او یا او یکون البیع خيارا د دې بل معنا دا ممکن ده چې یاوی هغه بیع چې پای کې اختیار ساقط کړي شوی دی یعنی مثلا دکاندار گاک ته ویلی چې روره دا شی دی په زر روپۍ در خرڅومه خو که اخلی وای خله کنی اخلی ما اخلا خو دا یو خبر یاد ساته چې واده غستو نو پالیسی زمنګ دادا چې ته دا شی لکه دا ته واپس کولی بیا نه شی د اوس نه دې خبرې ته ته وګوره او هغه د مخکې نه ته دا شرط کیدی او یکون البیع خیارا یا وی دا معامله چې پای کې اختیار ساقط کړې شوی دی روره دا شی اخلی ستا خوښه ده که نی اخلی ستا خوښه ده خو دا یاد ساته که وادی غسته نو بیا لکه واپسی داغی اختیار هغه تاته نشته ددی وجه نه بعضی دوکاندارانو دغلته باقاعده یو دغه لګولی اکثر یی لیکلی داکړی چه یو ځل دی مال واغسته نو هغه ته نشی واپس کولی نو بد داده هغه دوکاندار چه ګاک هغه ته وګوری او ګاګ داغې نه باوجودم خیر بعض اوقات عام طور باندې خلک پې نه پوهیږي د دې وجه نه یو دکاندار چې بل ته صراحتا دا ووي نو به داغې نه بعد مشتری هغه له اختیار دی چې هغې باوجود داغې نه اخلي بد داغه هغه اختیار هغه ساقط شه هغه هغه شی نشي را واپس کولی د دې اسان مثال داسې دی چې بعض اوقات لکه د دکاندار د طرف نه مشتری لا یا د کمپنۍ د طرف نه هغه دکاندار لا دا ګارنټي ورکړې شي چې دا بالکل ته د کال پوري دا تر واپس کولې شي چې په دې کې دا فلانې فلانې شي دا خراب شو یا د پوره موبایل یا د پوره غسیز داغي غ ذمہ داری غ تیوالی چې دا که مثلا تا ته خراب شو نو تیرا واپس کولې شي وقال نافع د دې حدیث کوم راوی دی هغه اوس د دې معنی واضح کوي او نافع وی وکان ابن عمر اذا اشترى شيئا عبد الله ابن عمر کله چې باغی یو شی واغست يعجبه چې هغه به خوخو چې هغه شی به خوخو نو فارق صاحبه نو زر به د هغه خپل ملګري نه یعنی د هغه بایې نه چا چې به هغه شی خرڅ کړی وو نو د هغه نه به جدا شي یعنی مطلب مجلس په بدل که نو په دې کې بعض اوقات الانکه په حدیث کې خدا راضي په بل روایت کې چې ولا يحل لاحد ان يفارق صاحبه یو تن لدا روان دي چې د خپل ملګری نه جدا شي خشیتا ان یستقی له د دې یری نه چې چرته دې دا معامله ختم نه کی بعض اوقات یو سړی د بل سره داسې یو معاملو کې نو د حدیث مطلب دا دی چې یو سړی دی لکه چې بل سره دې معامله کوي نو چې پای کې دوکه نه چې دې دا نه وي چې د داشې په ما باندې ارزان را خرڅ ک لکه داسې بده نه کوي داسې به دی نه کوي، دوکه به دی نه کوي، که هغه شی وامغسته په هغه کې به برکت به نه وي، په هغه کې به خیر نه وي. ابن عمر به د هغه هغه د خپل ملګري نه به جدا شو چې بیعه لازمه شي، نو دا په هغه صورت کې چې کله به هغه سړي ته تاوان نه و، هغه ته به نقصان نه و. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار بای او مشتری دوانو ته به اختیار حاصل وي مالم یفترقا ترسو پوری چې دی دا غیو بلنا جدا شوی نه وزاد احمد او احمد په خپل روایت کې هغه دا اضافه کړي د حدثنا بحث قال قال حمام حمام چې د حدیث راوی دی هغه وی فذكرت ذلك لابي تياح ما دا روایت ابو تياح ته ذکر کنو فقال وی ویلی چې زه د حدیث چې کوم راوی دی نو زه د ابو الخلیل سره موجود ما لما حدثه عبد الحارث عبد الله ابن الحارث هاذ الحديث کله چې عبد الله ابن الحارث د حکیم ابن حزام شاګرد دی کله چې دا حدیث هغه دا بیانو ابو الخلیل تا ابو تیاح وی چې زمو سره موجود ما زبستخه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین